گران محترم اوریدن کو مولانا مفتی سراج الدین سے دا دور تفسیر قرآن چی پچاس بارہ اٹانوے باندے شروع شوئے دا او په 17 1 99 باندې سر تر رسیدلی دا د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاری توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 دا اول طبقه روایت نه ده مولانا حسین علی رحم الله هغه د دې ضبط کوي په دې الفاظ سره اعیاهما اعیاهما الف عین ی الف ه الف میم الف دا و حرفونه دي نو اول اسمان کې آدم دویم اسمان کې عیسی دریم کې یونس او څلورم کې ادریس اعیا او پنځم کې هارون شپږم کې موسی وم کې ابراهیم اعیاهما اعیاهما بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او د موسی علی السلام په منځ کې مکالمه شوې دي وی ما تجربه کړې ده په خپل امت نو تلک ځا نبی علیہ السلام به ته لس لس مزونه کمیدل یا پنځه پنځه روایت کې راځي چې بیا پنځه پاتې شو نو بیا موسی علی السلام یې ورشه نو بیا نبی اسلام نور نشم تللی ځکه پنځه پنځه کم شوې دي اوس که بیا زمو مطلب دا امت اړو اړو موږ کوي نه بس اړو دي دي بیغم شي بیا نو الله فرمایل استاوسو طرفه کمای وشوا هغه د 500 نه 500 تر علی لیکن زما طرفه کمای نشته هغه 500 ثواب په دې 500 کې ملاويږي د پنځوسو منځونو ثواب په دې پنځو کې ناول واقع د معراج د معراج بس دغه حقیقت او معراج د پیغمبر برحق سوکراله په منډه ابوبکر سره رضی الله عنه عثماني اغاشنا خو دی وای چې زه بیت المقدس ته لړم او بر لړم نو نه ابو بکر دا لاس خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بالکل منو داغه د خلی د بیان مطابق موږ جنت ومانه جهنم ومانه نو نبی اسلام وای برلړم نو دین څه انکار کوي بالکل رښتیا وایي شک مګ مګو چې کله د پیغمبر خبرې د الله خبرې اوس د دې جهازونو لړبره وای سپکمه ته وخاته ده موږ ډیر خوش وکړه تاسو نه منل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د جسم باندې څنګه تللی شي نستاسو جهاز تللی شي نو الله خپل پیغمبر نشي بوتلی څه سبحان الذي اسرا بعبده نو چونکه دا معراج لوی مقام دی چې الله پیغمبر لور کړی او دا لوی مقام الله پسې دی عبد بندا سبحان الذي اسرا بعبده پاکی دا الله را چې بوت خپل بندا د مسجد عرا شپې د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا بیت المقدس پوری اولاد دی دا چا چې مسوار کړو سره د نوح علی السلام یقینا هغه بندا شکرګزار دی الله وقزینا الی بنی اسرائیل مون بیان کړو خبر ور کړو بنی اسرائیل ته په کتاب کې چې فساد بو کوي پزمکه کې دوزالا او چتوال بو کوي پوچتوال لوی سره دوزالا به فسادي کله چې راغې وعده اړمبه د دواړو مخکنه وعده باسنا علیکم نو مونږه مقرر کړو پتا سو باندې خپل بنیان سخت جنگجو خوندانو د جنگ ساخو نو نن وتاغي په مزد کولو کې خلال دیار بیت المقدس باندې قبضه وکړو ادا کلو ته بیننه وته دا واقعه د جالوت یا د بخت نظر یا د سخاری بیا د عمالقه ده چې نن بوته سم چې الله ویلو هغه سوچو ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیا موږ واپس کړه تاسو لاره غلبه پاغي باندې د داوود علی السلام په وخت کې بیا تاسو له الله غلبه درکړه او موږ امداد وکړی تاسو په مالونو په ځامنو موږ ګرځو تاسو لاره ډیر په نفرای نفری می ډیر کړه اوی مونږه که احسان وکړه نو نیکی فید احسان تم لیان فسی کوم نو احسان وکړه د پاره خپل نفسونو که خکړی د خپل فائدہ ده او که بدی وکړه نو پس باغې د سزا کله چې راغې وعده دویمه دویم فساد چې زکریا علی السلام یحیی علی السلام وجو نو بیا الله راولېګو فردوس شاه بابل پاغه باندې مسلط کړو یا بعضی دیتا لکه امام مجاهد بختنه سروای انتها خوز څوک وای نو بیا الله هغه معذب کړو یا دا واقعا حضرت عمر رضی الله عنه واقع تا چاغه ورسېدو هغه سر تسلیم خم کړو کله چې راغې وعده دویما نو تور بشي مخلص تاسو یقینا دا قران هدایت ورکي اشتا چاله مضبوطو او زیر ورکي مؤمنانو ته هغه ځان چې عمل کوي مطابق د سنت دوی د پاره به اجر لوي او یقینا کسان چې مان نه راړي په آخرت مونږ تیار کړی دوی لاره عذاب درته رسون کې غوړ انسان بدی لرا پشانت د غختو انسان خیر لرا شر داس غواړي لکه چې خیر غواړي یا مطلب خیره بشر پشانت د غختو د خیر هر انسان مونږ لا کولې دې طائره عمل دا د د پسټ کې کخره کباد یا طائره د د برخه د د نصیب د د نصیب د د پسټ کې وباس بدلاره پرز قیامت کې په شکل د کتاب او بغورځي کې پرانسته اقرا کتابک اولول علامه خپل عمل نامه وایا کافی دستا نفس نن پتا شاهد پتا حاکم استا نفس به خپل فیصله کوي چا چې دا تمنته نو فائدای ځان لره څوک چې گمراه شو نو گمراه شو پاغه بار نو چتای یو بار چتون کې بار د بلچا مطلب دا هر یو خپل پیټ اوچتای یا مطلب دا ولا تزرو واجرتم وزر اخرى نبنی نویشی اوتان په سبب د ګنا د بلتان د بل ګنا په وجه باندې بل نشي نیولې یا مطلب دا نه دی جایز یو کس لره چې نافرمانی وکي د پاره د معصیت د بولو مطلب دا نه ګناګاری کیو کاس په سبب د ګنا د بل یا د بل ګنا پیټ پدن پسریږي او نه موږ عذاب ورکون کی ترغه چې موږ ولي ګو پیغمبر یعنی شرایع باندې ها د عقل توحید د پاره عقل کافی دی شرایع بن عذاب احکام بن الله له ور کوي چې مخکې انبیاء علیهم السلام راولېږي یا مطلب دا نیو مونږه عذاب ورکون کې ترغه چې ولېګو پیغمبر یعنی مونږه عذاب نه ورکو په یو معصیت ترغه چې ولېګو پیغمبر پیغمبر بیانو کې بیا نافرمانه نه منی کیږي بیا به سزا ورکو هدا توحید مسله وی کان کا پیغمبر را نشي یو سره د غر په سر وسیږي او کوم شی نه دی بیا هم الله نه مني د الله توحید نو دل به الله سزا ورکي او کله چې موږ را دا وکړو چالاکو یو کلی لاره امرنا مترفیه غنی معنی دی یو معنی کله چې مونږ اراده کو هلاکو یو کلی لاره مونږ امر کوو مترفیا مترفیا عیش پرستا بتواه پتابدارې د الله او مشرانو د الله حکم منئ ناغي معنی نه ففسقوا فيها د فسق کی پاره کې نو د الله عذاب برازي یا مطلب دا معنی دا کله چې موږ اراده کو چالا کو یو کلی لاره امرنا مترفیا امرنا مترفیا عیش پرس حاکمان کو عیش پرس چرسیان پوډریان بنګیان دوی ته نه حاکمان کو نو چې دا چې غندونه حاکمان شي ناغې نه سم کار نه کیږي کنه نو فسقو کې وای الله عذاب راځي بیا بیا د الله عذاب راځي یا معنا کسر نه کله چې موږ اراده وکړو چالاکو یو کلی لاره نو ډیر کو موږ عیش پرس عیش پرس ډیر شي دا مهر دجالا دا ټول عرب دا په سرو سر واخ کارا شي داسي لیکن نبی اسلامي ورته نږدې دي شي رښتیا خبره وا بس ځان سره حالت نه راړ پوښوي اله لاړ مزدوري وکړو ځان سره د گمراهي شعر راړ رنگي نه راړ دلته دا ډیش دی او دا وی سیار دی او دا ګند دی انجام دې ته ورسید پوخا خلا لب کار بو چرته دم دما دمی بوي نو سړی به مینت کو خوشاب شو لیکن اوس کور کې هر کور کې پکې پروت دی هر کور کې اوري کور کې پنجو ناس ده اوري چې کور کې پنجو نه سړی وسو کی هر کور د گمراهی نه ډک شوی دی ففسقوا فيها فحق علی القول نو ثابت شي په عذاب نو موږ واړو غلره پاړولو او څنګه موږ لا کړو د ډلونه پس نو علی السلام کافی دې ستاره په ګناونو د بنیانو خبردار لیدون کې ومن اراد الاخره چا چې اراده وکړه د اخرت او کوشش وکړه لره کوشش دیوی مؤمن دا کسان د کوشش دوی قبول شوي د ټول مونږ امداد کوو هاولای و هاولا د نیکانو د بدانو ټول سره الله و امداد کوم ټول ډوړې ورکوم یا هاولا و هاولا دنیا والاو ته دنیا او د آخرت والاو د آخرت د ورکړه د ربستان او نه د ورکړه د ربستان منې شوي وګوره څنګه مونږ ورکړي باز دی په باز باندې او آخرت لره لوی دی په درجو لوی په غرواله دنیا کې څوک چت څوک لاندې دي ارتم ګوره دا غشه لیکن دنیا نیسمن شي نو چې یا به نیستی ختمیږي یا مړ شي نو ختم بشي لیکن آخرت کې د چا نیستی ملاو شو هغه نیستی خو بیا د ختمېدو نه ده الله دې موږ د آخرت د نیستۍ نو ساتي و دنیا کې اوچت لار نشته نال ته اوچت لار نشته کنه خو حالت اوچت چې نامیشه ده پاره او دلته اوچت شي نو یو څو روز د پاره بیا به کوشي هغه چتواله کوشش وکا او اخرت لره لوی د پدرجو لوی په غوروالی اوس امور مصلحه پنځلس نواهی لس اوامر چې په دې عمل وکړي چې د الله د عذاب نه بچي اول نهي لا تجعل مع الله الان اخر دا اوس شمیر کا مگر دوی سره د الله لا عبادت بال اول نه لا اله الا الله اول نه لا پس کی بنی تا بچوی شرمول شوی کلا سر دی بل الہ جوړ کړو مظموم مخزول شرمنده بچوي او فیصله کړی در ربستا الله تعبدو الا اياه بندگی مکوئ مگر دیو الله دویم نه بندگی دیو الله بکئ الله تعبدو الا اياه امر وبالوالدين احسانا مور او پلار سره کوي احسان یو داس خبرونه کې ګوره چې مور پلار په خپه کیږي اوف داس خبرونه کې چې هغه په درمنېږي څلورم نه ولا تنهرما او مراټا د دواړو لرا رټما سخت خبر ورته بکو رټنه ورته مکو دویم امر وقل لهما قولا کریما و دوړو ته وینا پستا پستا خبرو کو والدینو ته دریم امر وقفز لهما جناح الذل کتکا دی دوړو ته وزر د ذلت د مهرباني وزر د ذلت یعنی دعا ورته کو دعا ورته غواړه حدیث کې راځي د پلار مخ ته چې ګوري نو د عمرې ثواب الله ورکوي په مینا باندې نو چې حج نو کو ویسل زلا نو سل زلا روز کې ګورند سل حجونو ثواب ورکوي کنه د سل حجونو کنه د د مور خپل اندې جنت چې د مور خدمت دی وکړه الله به جنت ته بیایي یو کس وی کدی ظلم کوي وین ظلما وین ظلما وین ظلما ان که ظلم کوي ان که ظلم کوي ان که ظلم کوي خو ظلم دې ګوره که زیاته کوي الله به تنه تپوس کوي والدین نو پکاره چې ظلم دې نه کوي بجو باندې واخفیز کتکا دی دوارتا وزرد ذلت دی مهربانی په دین کې ټول لګي نو ورکا دا تفسیر نه دی او بکر رضی الله عنه ټول مال پیش کړو حضرت عمر نیم جایداد پیش کړو خو بیزا یو روپۍ ملګو نو دا داز داز داز خدای ول زوی ورکی ټوپک نسل دی داز داز داز خدای ولی نو دا تفسیر نه دی ولی تفسیر کوي ته داز داز خلقم خبره چې زمون کور کې دا چل شوې و به شرمه اری بهیا ولا تبذر تبذیرا خلق پټي دا زنانه پټي چې چتو کور کې د ماشوم بیماری پټي حال نه وای او دې ټوب ډوز ډوز ډوز زما د دوست خزه دغه چلو شو او دې په خوشاله جلا ولا ګډ حلال کی اری مونږ د ذکر دي او ګډ حلال کنا او خزه دې بار کړی دا نو ګډ به ولې نه حلال خو بی غیرت لګنه دا نه و چې تا زو شرمون مستاوي خوځه اوري دې دا چې پرتو ګلو بازي دې ډېر خوشاله وي وسره دا خبره خلک پټي اوري خدای په دې نه پويږي ولا تو بازر تبذيرا بیزا خرج مکو په بیزا خرج کولو سره پودر چرس بنک کوي سیګریټان دا بیزا خرج نه دی ډبې په شل روپۍ کېږي او تله ورته کی او لوخړی وباسي الکه دا روپۍ سوځي بدبخته ځان له چای غوړي راړه د خوراک شي راړه سینه دې خرابېږي ټوخه ټوخه ټوخه ټوخه یره زه ډېر چيلي می ما سګریټي ما بدبخت دې کې کومه فائدہ ده استا دا بیزه خرج دی دځه کې بیدا خرج دی تبذیر کې یقینا بیدا خرج کون کی دی رونه د شیطان دا خو د شیطان رورولې ده د شیطان د رب نه فرمان کته وړاندې شوې د دوی نه د پاره د طلب کولو د رحمت د خپل رب چې ته امید کوي دا نه کده الله د طرف وسعت غواړي کور کې د تنگتیا ده دا تنگتیا ختمول غواړي نو نسخه ده فقل لهم قولا ميسورا او دوی ته خبره پستا والدین ته پستا وینا وکا چې کور کې رزق ارزه بل الله د لډیر کی دا نسخه ده والدین سره شفقت وکا مینا او محبت وکا او وم شپغم نه ولا تجعل يدك مغلولتان مگر زو خپل لاس خپل لاس تړل شوی څټ سره لاس څټ سره متړه مهربان دنیا دارو العمل د عمل وکړه لاس سټ سره متړه لاس وای سټ سره سره تړلې ده جماعت جوړیږي مدرسه جوړیږي جال لتلی شي خرچه کول غواړي نو د د لاس سټ سره ده والله کا لاس سټ سره متړه کنه لیک مال خرج کا د الله په دین کې ولا تبسطا کل الباست موږ دو پټولو دولو یعنی بیزا خرج مکو نو ار یو چراتو ډوړې خوړه اجبیا ته چاوته لریږي خې نه وي ښا وګدي نه وي ابل وای یاره غوړي پکې ډیر راچلو ابل وای ټول سوزیدلې وي چې کول نه شنو چاوته ویل چې کو زملامتا او ټول روز ګړه بړه ګړه بړه ګړه بړه محصوره وېستړې اری معلومه محصوره خیرات کړو ثواب ملاو شو او ډیر ملامت شو خو استړی شو هندو استړی خدای ناراضه هیڅ فائدہ نه ملتان کې خزه فحشا کو او پیسې وګټل جماعت جوړ کړو نو مليان وی دي کې مز نه کیږي ناغي عزت دغه می دغه خراب شو اوري ثواب ثواب نه شو وا اولاد وجنه ته چرته عالم دی لیدل چې هغه د لوګي نه مړ شوی نه وسړیا ولا تقتلوا اولادکم مو وجنه خپل اولاد د یری د لوګي نه مونږ رزق ورکو هغه ته او تاسو ته الله ورکي ته ولی منصوبه باندې داوی منصوبه بندوم پوغای منصوبه نه بندولا پیدایش کمو په دې حکومت کې هندو افغانې ده هند عابده حسین وای مسلمان خو نه ده ځکه عابده الله نه ده وښوي عابده الله نه ده د حسین عبادت کوي یو رنده ده هغه سر باندې دوپټه بالکل نه اچي حوري هغه یوی نو خدای اخلاص کو نو بل رااله پښوی دین به خدای څخه خلاصي نو هغه اړم ده دا منصوبه بندو ما منصوبه آزادم ځان لوای بندو رکشه حوري بندو ما فلانه کوم نحنو نرزقم و ایاکم منگ رزق ورکو آغیتا و تاستا رزق اللہ و ازو ورکم ان قتلهم کان خطا کبیره یقینا وجلد دوی دی خطا لوی لوی خطا دی ولی اولاد وجنی نام نه ولا تقرب الزنا من از دی کی گئی زنا تا زنا کول نه نه نه نه اغزای تا مزا کم زای کی ناروا کی گی اغزای تا نزدی نشی د دا بهیای او بدلارا او حدیث کې راځي حدیث کې راځي نبی اسلام فرمای ما ولیدو اګه تنور دی لاندې طرف کلاو بر تنگ دی اور باندې څه کسان دي راوچتی کی راشي قریب دي چې بارکی کې بیا کته شي بربند دي سړی دی خزي دي او څوک چې وجل شي مظلوم نو مونږه ګرځول دي وارث دا لره غلبا نو فلا یسری فی القتل یو لسم نه نو زیاته دي نه کوي په قتل کې د یو په ځای بل وجنی او د یو په ځای دو وجنی ددا انه کان منصورا یقینا ددا مدد شوی ددا امداد شوی ولا تقربوا مال اليتيم دولسم نه منځ دې کېږي مال د یتیم ته یتیم مال ته مزه یعنی یتیم مال خړل نه کوم ځای کې چې د یتیم مال ویشل شي نږدې ورته نشي اغزای ته مزه حدیث کې راځي چې معراج دلارم نبی اسلام فرمایي سکسان دی مقرشی دی کسانو باندی خلو ولا کلاوی نور د انګار راغلی ګټان دور راغلی په دې خله کې منډي او په کته غاړه باندې وځي ما تاسو کړه دغه بدبخت څوک دی نو جبرائیل علی السلام ماته وی یقینا وعده دې تبوس کړی شوی لسم امر واو فل کایل واو فل کایل او پورا کوي پیمانه کله چې پیمانه وکړو ا تولو کوي پډانډای نیږي تولو کوي لسم امر واو فل کایل کله چې پیمانه وکړو او تولو کوي پډانډای نیږي نیغه ډانډای باندې ځکه دې کله کله د لاس له زور ورکی نو ډنډای نیغه نه ساتي یو طرف ته کته زور ورکی نو ډنډای نیغه او کله او سره مز کې نه کړي سنټر کې نه کړي ارسته کړي نو یو طرف ته درانشي کله یو طرف ته لړون وګدي او بل طرف ته لړن وي او کله په سیر کې ټګي وکي او ری چې سپک سیر وي نو میخي سبحان الله او درن سیری دا نو میخي الحمدلله نو چې بل نه تلی سبحان الله او ری چې په خپل ورکه الحمدلله دا ټګي کوي نو تولو کوي په ډنډای نیغه هغه ټنډای هغه ډنډای چې هغه نیغه ساته د تلی دا دی بهتر او خسته پنجام ولا تقفو ما ليس لك بعلم دیار لسم نه مور پسې کیږي دا شی چې نشه تعالی علم پوه نه مور پسې کیږي یقینا وګه سترګه وزړه ټول دا سودونه دي دا نه تاسو او نشر اسی دی غرون تا پدنگوالی متکبر تکبر کئی ناغا دو سوزن کئی کلا تکبر کئی ندی اخپول قطع زور ورکی داسی پو پنجو قطع زور ورکی او کلا کلا دا غړی اگدئی اوري ادا پلن پلن رواني تب وای چې دا لره دی یو طرف نه وته دا اوري نه الله وای یقینا ته نشي شلول عظمکا دا زور کوي پر پنجو عظمکا شلول نشي ادا غړې وګده نو لن تبلغ الجبال طولا نشر سي دي غرو نشر اسې دی غرونه ته پتنګ والی نو دا کته دی زور کړي او دا خېټه دی بار کړي الکه اری تبوای کټه اری ولی ځان کټه کې بدبخته نشي شلولې عظمکا نشي رسې دی غرونه ته پتنګ والی ټول دا سوزونه د بدی د استعرب څخه بدګنل شوی دا چې چې وای کړی تا طرف استاد حکمت نه مګرزو پنځلسم نه مګرزو سره د الله مددگار بل پس وبغرزو لشي په جهنم کې معلوم مدحورا ملامت شوي رټل شوي الله اول نه حسوا لا تجعل مع الله الا اخر بیا وای لا تجعل مع الله الا اخر شرک انتهای خبیث شی دی او د مشرک څلور نمونه کې خودو چا چې بل زموار جوړ کړو نو مضمومان بچوي مخذولان شرمول شوي اوس دلته وای معلومان ملامت شوي مدحورا رټل شوي زه مشرک پسې موږ کیږو نیت میکړه زړه اخلاصه دی مضموم مخزول معلوم مدحور پسې دی شرمول شوی رټل شوی پسې مزکیږي الله ورته سوای افاس دا پنځلس نواهی لا سوامر دا لګ د بلوغ عقل مرتبه پنځلس کال لري او لس اوامر چې دا لس اوامر او پنځلس نواهی یو ځای شي نو 10 او 15 پنځه شو او پنځه شو کالو کې تصور کې دي چې سړی نه نکه جوړ شي ځکه دالک د بلوغ 15 کال یې او د جنې د بلوغ اقل مرتبه د نه کالو ده نو چې 15 کال شي الګ دی واده وشي نو لور پیدا شو نه کال شي سلیریش کاله نو واده کړو نو ممکن ده چې بچي وشي نو سه ز چې بنی اسرائیل 15 نوائی او لس اوامر زشو نو د سړی نه نیکه شو وای نیکه او چې نیکه ډیر تجربه کاری واغه ډیر تیر شوی بزرگی با عقل است نه بسال بزرگی په عقل د پکلونو غونه ده توانګری بدیل است نه به مال سخا چې دا دا په مال وی دا په زړی دا په زړی نه په مال غره کړه تاسو لپاره بستاسو په زامنو سره اولی سا د ملائکو نه ځان ته لونه تاسو وای وینا لوی لوی خبر وکړه چې قریش وی ملائک د الله لونه دي یقینا موږ چلولې په دې قران کې چې دې پن واخلي نه زیاته دوی ته مگر نفرت وای کوي الله سره الها لکه څنګه چې دوی وای نو طلب وکړو خاوند ارشتلار هر نائب تقاضا کوي چې زه صدر شوي بیا به برتلو پاکی د الله لاره پوچت د الله لاره شنه چې دوی وای پوچتوالو لوی سره پاکی بیانې اغلا هو اسمان او زمکا اج په دوی کې نشته شي مگر لولې صفاتونه د الله لیکن تاسو نه پويږئ په پاکی ویلو د الله په پاکی بیانولو دا غي یقینا د الله بردبار بخون کې کله چې کله چې تاولست قران نو ګرځو مونږه په مزدا په مزدا خلکو چې مان راړي په آخرت پرده پټ کړې شوې مونږ ګرځو په زونو دوی پر دې چې دوی پوه نشي د الله په کتاب په غوګونو دوی کې درنواله کله چې آیات کړه خپل رب په قران کې اوازي چې یو الله ارزه کوي نو دی اوړي په خپل شاګانو باندې په نفرت مونږ خبرو په هغه چې دوی غوږ دی پاره کله چې غوږ دی تا ته کله چې دوی جرګمار پر پسې کیږي مگر د سړی لیوانی لیوانه دی جادو شوی دی یا مسور ځان لخې ډډکې وګوره څنګه دوی بیان کړی تا ته مثالونه نو گمراه شو دوی ته نه لري دلاري وای دوی کله چې شومږ اړو کې او زره زره ایا موږ به پورته کړی شو په پیدایش نه وی کې وای شي ګټي یا اوس بنه یا پیدایش او جلوی ویستاس بسنو کې نو بوای دوی سوک دی چې واپس بکی مونږ لاره سوک به جونجی کوي وای هغه ذات چې پیدا کړو تاسو لاره ولزال او بڑا کوي تا د خپل سرونه یعنی استهزاء بالفعل کړو اوس استهزاء بالقول او بوای دوی متاهو کله بیا یقینا شیطان وسوسه چې دوی ترمنځ ده شیطان دې د انسان لپاره دشمن سرګانو رب استاذ دې خپوږي پتاسو که خو خد الله رحم وکي پتاسو که خو خد هغه عذاب در کی تاسو ته مونږ نه لري ګل تعالی را په دې زموار رب استا خپوږي باچا چې بر دې وکتا یقینا مونږ ورکړي باج انبیا او په بازو امون ورکړو داوود علیہ السلام ته زبور قولید اللذین زامتوم وای راو بلیا کسان چې تاسو ګمان کوئی بید اللہ نا فلا املیکون کشف الزریان کوم اغی وزن لري د بیرته کولو د تکلیف د تاسو نه او نه داړولو اوس د نجات د پار لار خي تغون الى ربهم الوسيله دغه کسان دوی را بلی الله لرا دوی لټی خپل رب طرف ته وسیله رب طرف ته وسیله لټی قربت الله ته په دغه طریقه ايوم اقرو اقربو کوم یو د دوی نه نږدې وي او امید کوي د رحمت د الله او یریږي د عذاب د الله نه یقینا عذاب دربستا دی يرول شوی دا نه معذورا منه قران کریم کې دا لفظ دو ځای راځي یو مخکې سورته مائده کې او یو دلته دا کسان دی رابلی الله لرا لټه خپل رب ته رب ته وسیله نو دا وسیله څه شی دی که وسیلین مراد الله ته نزدېکت او رب العزت ته نزدېکت پس کیږي نو کو وسیله یو هغه ده چې خو کار کول او بد نه ځان ساتل دا وسیله وی نو دا مسلمه ده چې خو کار کول او بد نه ځان ساتل نو دا یو وسیله وی د الله د عذاب نه لري کولو لپاره لکه حدیث کې راځي درې کسانو هغه درې واړه یو غر لمن لاندې ناسو او غر پکې ناستو د وتیدو لار نشته نو بیا یو کس وسیله وکړو الله زما مور پلار دوار بډا بډایو او ما به پی راړو نو مخې ما غلی ورکول ایو شپې رالم نا وخت وو ناغي دواړو د شیو او زما ماشومان زما خپلان چنګیدل خو ما ور نه کړو ما څو پر دین د سکل تاسو نه نظر کوم او دا چې سار پر زوی کوم الله دا عمل استاد د رضا لپاره میکړي کتا قبول کړي موږ دا مصیبت لري کا حدیث کې راځي لګوت الله وکړو نو دویم کس خپل عمل پیش کړو الله زما یو مزدورو داغه مزدوری ما څخه پاتې شوی و او هغه چته تلو نو په هغه مزدوري ماریږي ادم سوزونه واغستو غوان لوی کندک جوړ شو سموده پس هغه ما څخه راغی وی زما د میاشت تنخواه پاتې شوی د مال راکا ما دا ټول استادی واغله هغه وی تر سره ټوکی کوي ماینا ټوکی نه کوم دا ټول استاری استا د تنخوا نه جوړ شي دی الله پاره کې برکت اچولو حدیث کې راځي رب العزت لګ نور وت هغه کې جوړ کړو خو دی وته نشي نو دریم کس دا وی الله بل څه عمل مې نشته خو زما تلرور د ترلور سره تعلقات یو هغه مان سره پیسې وغوښتي ما هغه پیسې وګټلې ما ور کړې هغه وی د الله نه یارو کا نه الله ز قادرم په ناروا باندې خو استاد یې نه ما ناروا نه لیکړي حدیث کې راځي هغه غر الله لري کړ دوی اوته ده نو وسیله څه ده خکار کول او بدو نه ځان ساتل دا وسیله ده دا وسیله الله جوړان دي کا حدیث کې هم راځي نبی اسلام په یو کار باندې مشغول شو پریشان شو فبادر الى الصلاه په منډه لاړ موږ به وکړو هغه موږ به پیش کړ الله ته دارنګي صلات حاجت راغله سه مصیبت راشي نظر د حاجت مزوکا د الله نو سوال وکړه چې الله من دا مصیبت لري کی زما د حاجت پورا کا دې ته وسیله وای نو دارنګي وسیله داوم دا د الله د نیکانو خلقو سره مینه ده استا او د الله د دشمنانو سره طرفګنی ده وای الله استا دوستانو سره زما تعلق دی چې ستا دشمنانو سره زما طرف غنی ده نو په سبب د دې عمل ما نه دا مصیبت لري کا نو الله به لري کی دا وسیله هم مسلمه ده دارنګي وسیله هغه ده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام هغه مقام وای وسیله نو دا مسلمه ده اوس دام نه وای اوس ته وسیله څه ته وای ته وسیله دي ته وای چې د فلانی وسیله کوم نو فلانی ذات وسیله کوم نو د ذات څه معنا ده د فلانی ذات معنا غوخه هډو کې خدای ته د پښ کوم چې زما دا کارو کې دا خو ته نه وایي د فلان سر سترګې الله تا توړاندې کوم زما دا کارو کې نه دا خو ته نه وایي او که د فلان ذات یعنی پښتون دی جولا دی داغه پښتنوالی داغه جولاتوب شاغل توب تا توړاندې کوم دا هم ته نه وایي کته دا وای داغه عمل تا توړاندې کوم نو مهربان داغه عمل خو داغه لپاره دی نو ته به خپل عمل به الله تعالی دې کې کنه مفسرین ټول ګورا د دې آیت لاندې ذکر کړي وسیله تفسیر ابن عباس د سورته مائده لاندې ذکر کړي وابتغوا الی الوسیله تفسیر مدارک من فعل التات و ترک المعاصی خکار کول بدل ځان ساتل تفسیر جلالین هغه ذکر کوي ما یقربکم الیه من طاعته د الله بندگی تفسیر ابن کثیر ذکر کوي تقربوا الیه بطاعته والعمل بما يرضيه نو لاسه گئے دو برحان د شاہ منصور بابا کتاب یو صلات لسم کی ذکر کئی هی العبادت لله الیمان والجهاد وغیرها وسیله سره الله بن ایمان او جهاد وغیرها دا وسیله وا اولای نو وسیله څه شی ده خق فعل طاعات او ترک المعاصی خامل کول او بدن ځان ساتل ایو مقرب امید کوي د رحمت الله نه یریږي د عذاب د الله نه یقینا عذاب در بستا کان محذورا دی يرول شوی داغنا او نشته اس کله مگر مونږ یو والا کون کې اغلره مخکې د ورځ قیامت یا عذاب ور کون کې اغلره عذاب ساخه ددا په کتاب کې لیکل شوی اول ایسا وا شرک مستمره مو کوي وګورئ قوم نوح ته شرک مستمره کړو عذاب د الله راغی د دې ځای نه انکار د معجزه ومکو انکار د معجزه چا کړې الله یې معذب کړی دی وګوره قوم صالح علی السلام لکه پرویز انکار کوي د معجزه انکار کوي د معجزه د انبیاء علیهم السلام انکار د معجزات نو مکو فخپل خو انکار د معجزې کوي او د کرشن متعلق لیکلی وی کرشن یو ځای تراغه سنت لاړ نو میان نیسو یو مې راغې هغه ما ته سوای ما زبستا پکار راشم نو پری خود نشبیا کله انومان بوت هغه مې ولګید ټول میان جمع کړو او پل جوړ شو نو کرشن پور شو وای بېمانه د کرشن معجزه مانی او د الله د پیغمبرانو نه مانی دا د منلو خبره ده چې مې برزي او ټول میان ته وای پل جوړ شي دا خو مانی ادم بیا معجزه نه مانی ته یا هغه سر سید او د لوی ګری والا سر سید وی ډیر خو دا انکار د معجزې کوه بېمانه سر سید معجزات د انبیانو انکار کو معجزه د پیغمبر انکار کړي نو الله تبا کړی دی حق پرستو بیستی مو کو الله تبا کړی د کوټې باباجي باندې د ګټو گزارونه کړو ملا برهان بیا په کټ تړلې به ګرځو دا ولي کوي پریدونه د خپل حاجت پوری دا چې الله ذلیل کړو د انکار مکو به حرمتي د اخبارستو مکو وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا نشته رز کله مگر مونږ یو هلاکون کې اهلاله مخې د ورځ قیامت یا عذاب ورکون کې اهلاله عذاب ساخه ددا په کتاب کې لیکل شوی نه د مری کړه مونږ لاره چې مونږ ولې ګناه خلاره مگر دا چې تکذیب کړو باغی سره بوخانو تکذیب کوي بېمانه ځکه مونږ ورکړو سمودیانو ته اوخه د عبرت نو دې ظلم وکړ پای ظلم یې وکړ مونږ نه را لګو نه خې مگر د پاره ورولو کله جو مونږ ته تا رب استا احاطه کړل په خلکو مونږ نو ګرځولې معراج استا رویان مراد معراج هغه معراج چې مونږ خورو تا ته مگر ازمایش د پاره خلکو وشجره الملعونه فی القران هغه ونه ناکاره چې ذکر د په قران کې زقوم و جهنم میولې له پکې ونه و وګوره ورته وشجره الملعونه فی القران یا شجری ملعونین مراد باز یهود اغلی دا ناکاره ونه چې ذکر دی په قران کې یهود یرو موږ دوی لاره نه زیاتې دوی ته مگر سرکشی لوی کله چې موږ ملائکه ته سجده وکړي په طرف د آدم نو سجده وکړ ملائکه مگر ابلیس وی ایا زه سجده کوم د پاره چا چې تا پیدا کړې د خورونه نو وی ما پوکا ادا کس دې چې دا غره کړ په ما باندې کتا زروس د کړم تر روز د قیامت زبوی خو با زم د د اولاد مگر لګ وی الله زت څوک چې تابعدار استا د دوی نه نو جهنم بدله دې تاسو بدله پورا رب استاسو ذات دې چې چلای تاسو لرګشته په دریاب کې چې طلب وکړي د مهرباني د الله نه یقینا الله دې په تاسو مهربان کله چې ورسېږي تاسو تکلیف په دریاب کې نو روکشي او څوک چې تاسو را بلې مگر مگر هغه بیا روکشي الله و اترا مدد شا کلا چې خلاص موږ تاسو لره وچتا نو مخاړوي د انسان نه شکر ایا بچ بشي چې ومنډي تاسو لره په طرف د وچه کې یا ور خوش بګي په تاسو باندې تیز باد بیا به نمو مې ځان لازم وار ایا بچ بشي چې واپس بګي تاسو لره پاره کې بل ځل پس ور خوش بګي په تاسو باندې ماتون کې د باد ماتون کې بعد پتاس مسلط کی یا غرق به تاسو لاله په سبب د تاسو کفر کړو بیا به تاسو نه مې د پازان په مونږه پاغې څو ګور پسې کېدون کې یقینا مونږه عزت من کړل بنی آدم کرمنا بنی آدم بنی آدم الله وای ما کرامت والا کړ د هندو کرامتو مشته چې وای جنې مسلکو ما او د نیکانو بنیان نو الله عزت ورکړي لو عزت الله په جون کې ورکړو د الله د دین خدمت کول او الله به جنت ته بیایي دین لو یې څه کرامت کې دي شي یقینا موږ عزت من کړو بنی آدم موږ سره کړو دوی لاره په وجو په دریابونو کې موږ رزق ورکړو دوی لاره د پاک زونونه او موږ ورکړو دوی لاره په ډیرو دا چا چې مونږه پیدا کړو تفضیلا په غره کولو سره ولقد کرمنا بنی آدم یقینا مونږه عزت من کړو بنی آدم لرا کرمنا کرامت والا می جوړ کړو انعمنا بنی آدم مونږه نعمت وکړه په بنی آدم او کرمنا بنی آدم الله عزت من کړو عقل ول ور کړو دا د انسان کرامت دی الله عقل ول ور کړو دارنګي کرمنا بنی آدم الله وای انسان می عزت من کړو هر شی خلو وای او انسان پلاس راخلی خوري کرمنا بنی آدم پلاس خوري او هر شی په خلو خوري او انسان الله عزت من کړي چې پلاس خوري کرمنا بنی آدم انسان الله مکرم کړو چې الله ورته امر او نهي کړي غویانو ته امر نهي نه کړي احکام په نه دی راوستي انسان عزتمن کړي چې الله وای دغه کوی او دغه مو کوی دا د انسان کرامت دی چې الله اوامر او نواهی ذکر کوي دارنګي کرمنا بنی آدم انسان می مکرم کړو ټول مخلوق د انسان مطابق کړو په عقل سره هر څه ځان له تابع کړی غویانو نه کار اخلي د اس نه ټانګه جوړ کړو خدای تابعدار کړه اوري سر پیوسی اوري غوی تابعدار کی ارټی کی هڅو کو د خري نه ارټ جوړ کی اوسه انسان له خدای ورکړی نو ارته کولی شي کرمنا بنی آدم په سملاس دا وی کې نو دا کسان وبلولي خپل کتاب خپل عمل نامه ظلم به نکړي شي په دوی باندې مقدار د تار د کجوري او څوک چې په دې دنیا کې ورون ناغه به په آخرت کې ورون دا څه مطلب شو حدیث کې راځي د چا سترګې الله واخلي الله د هغه په عوض کې جنت ورکړي یا څوک چې وي په دې دنیا کې وړونو یعنی دنیا کې وي بے دلیلا نو دی بشي آخرت کې وړون د دیدار د الله نه الته د الله دیدار بنه نصیب کیږي دلته بے دلیل روان دی گمراه دلاره نه نزدې دوی چې فتنه کې واچي تعالی را پاړول دا شي چې موه کړی تا ته چې ته جوړ کې پنګ باندې بلځه وین کادو لا استفزونک من الارض دو حصے ختم شوی درم حصہ وین کادو لا استفزونک نا پدی حصہ کې و حق پرس مشړی کنه د الله عذاب برازي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شړولو تنظیم وشو د مکینه نو دې په غني پاتې کیږي اگر کې قریب دي دوی چې شړی تعالی را د مکینه چې باز تعالی را دینه دوی با درنګ تیر نکی پس د تانه مګل لګ دی بم وخت تیر نکی کنه قانون دا چې موږ لیکلو تانه مخکې د خپل پیغمبرانو نه او چری با تنمومی قانون د الله لره اوریدل قائم کا خپل مازو پوړې دو د نور کې تر تیارې د شپې اولو قرآن په وخت سره یقینا لوستل د قران په وخت د سار کې د وخت کې خودل شي اسه سر شپه کې کوشش وکړه په دې سره در زیاتې تعالی را سیسه د شپه کې مکار وکا درس د قران وکا فتاجد به کوشش وکړه په دې زیاتې تعالی را دانګي تهجد وکا حسا ان یبعثک ربک مقام محمودا یقینا پورته بگی تعالی ربستا اگر ځای صفت کړی شوی تا چې نبی اسلام فرمای ګناګار برازي آدم نوح تر عیسی علی السلام پوری نفسی نفسی عالم بی علیه السلام بیا به نبی اسلام څنګه راشي ویزه به سر ولګوم او د الله څخه مونږونو بوا بهتر ما ته ویل شي یا محمد ارفع راسک خپل سر اوچت کا قل تسمع واستا خبر اوریدې شي سل تو تو ته سوال وکا تعال ورکول شي اشفع تشفع تو شفاعت وکا تسمع استا شفاعت مقبول ده مقام محمودا و ربا داخل کی مالا را زید داخل دو رختنی تا رشتنی زید اللہ مابوزی او مدخل صدق مدینه دا کنه درشتیاو زید او مدخل صدق درشتیاو زید جنت دی اللہ موږ جنت تا بوزی او مدخل صدق د اسلام دی بهتره او واخرجنی مخرج صدق او باسی مال را زید وطو رشتینی تا او گرزو مال را خپل طرفا دلیل معاون و راغ حق بنور شو باطل باطل دې تلون کې مونږ را لګو د قران ناغه چې شفاوي رحمت د پاره مؤمنانو د ټول امراض د پاره شفا ده کاغه روحانی وی صدری وی که جسمانی وی او نه زیاته ظالمان تا مگر تاوان کله چې موږ نعمت وکړو په انسان باندې نو بیرته کیږي اعراض کوي بیرته کیږي په خپل راسو او کله چې ورسیږي د تکلیف وی دې نه امیدا وا ټول عملو کې په خپل خیال رب استاذ خپوي پاچا احدا سبیلا چې هدایت مندون کې د لارې الله خبر دې تپوس کوي تا نه په بار روح روح متعلق تپوس کوي وا روح من امر ربي د حکم د زما رب او نه د ورکړ شي تاسو ته د علم نه مګر لګ لګ علم روح روح الارواح قران روح غني معنی راځي روح جبرائیل او روح قرآن او روح عیسی علیہ السلام او روح الحیوان د انسان چې ژوند دی نو لږ علم شته چې کله وته نه سره مړوي که خو خو زمونږه مونږ بوزو هغه شی چې موه کړی تا ته بیا وتنمومی په موږ څوک ذمہوار مگر رحمت استاد رب د طرفه یقینا مهربانی ده د الله په تعالی یا وای که جمش انسانانو پیریان پدی چراتل کوي پشان دی قران راتل نه کوي پشان ده اگر کشي باز دی د باز امدادیان یقین مون چلولې د با خلقو په دې قران کې هر قسم مثال انکار وکړو ډیرو خلقو مگر انکار یې ونه کړو د ناشکرۍ نه او وای دوی چرې مونږ یقین نکو پتا تر هغه چې روان کې مونږ لاره د زمکه نه چینی یا شی تعالی رب او د کجورو د انګورو تر روان کې نهرونه د مې ځاینا پر روانولو یا ته پری باز اسمان لکه څنګه چې ستا ګمان دې په مونږ باندې ټوټه یا راتللو کا الله سره ملائکه سره مخامخ یا شی تعالی رکور د سرو ایا توخی جی په بارا مونږ یقین نکو استا په ختی دو تر هغه استراولی کی په باندې کې تاج مونږ پړاو کاغه وا پاکی د زما رب لاره نیم زه مگر بنده پیغمبر او دا کارونه د خدای دی دا زمانه دی نه له منی کړه خلق لاره چې مان راړي کله چې راشي دوی د هدایت مگر دا چې وای دوی آیا ولګل الله بنده پیغمبر نو وا کوي پس مکه کې ملائک ګرځیدون کې په اطمینان مونږ برا لیکلو په دوی باندې د برنا فرښتہ استاد خو انسانان ګرځي انسانان لپاره الله انسان پیغمبر را لېږي وا کافی د الله جواز ما استاد ترمنځه یقینا الله په خپل بنیانو خبردار لیدون کې چاله هدایت ورکړ الله ناغه د هدایت یافته او چاله گمراه کړ چری بنا ممی د پار دوی دوستان بيد الله نه موږ پورته کو دوی لاره پر ورځ قیامت کې په مخونو دوی وړاند چاړګان کان زائد دوی د جهنم کله ما خبات کلا چې عذاب یو حد راشي اور یو حد راشي نه زیات وګو دوی لاره سوزاواله گرمایش به ډیر کم سکنه التهابها لمبی لګي کمی شي نو لمبی بیا زیات کم ځکه مری خو نه د جهنم ورو یو حد تراشی زیاد بکو مونگ دوی لارا سوزا والا گرمایش بے دیر کم دا سزا دا دوی یقین دوی کفر کرو زنگ دا آیتونو نا اوی دوی کلچو شو مونگ آٹو کیا و زرا زرا مونگ با پورتو کرو شو پا پیدایش نوی که او دوی نه پوهیږي الله ذات دې چې پیدا کړی اسمانونو زمکا قادر دې پدې چې پیدا به کې دوی پشان ګرځول دوی لاره نیټه نشک پای کې انکار کو ظالمانو مگر انکار یې نکړه د ناشکراینا وای کوي تاسو مالکان د خزانو د رحمت رب زما خدا واخو اسار کوو د یره د خرجینا د انسان قطورا ډیر تنگ زړه دی تنگ دل دی بخیل ولقد آتینا موسی تسعات بینات سلورم مسئلہ حق پرستو پوری ټوکې مو کوي ورنه عذاب راځي وګورئ موسی علی السلام پوری فرعون وکړ ټوکې د الله عذاب پیراغه یقین مو ورکړو موسی علی السلام ته نه نه واضح تاسو کو د بل اسرائیلونه کله چې رالو دوی را دوی ته او یاره د فرعون زه ګمان کوم پتا وانی و موسی چې پتا جادو شوه نو سلویخ کالو پوری گزاره وکړو په سمیده نه نووی موسی علیہ السلام یقینا ته پویږي نه دی را لګلی دا مگر رب د اسمانونو زمکه دا د عبرت زونه زه ګمان کوم پتا باندې او فرعون بیوقفا مصبورا ته ډیر بیوقفی وی مصبورا ډیر بیوقفی ملعونا ډیر زیات لعنتینو پس اراده وکړه چې شړې دوی لاره مثال نه نو غرق مکړه هغه څوک چې هغه سره ټول او وی مونږه پس داینه بن اسرائیل ته اوسېږي پوز مکه کې کله چرایشي وعده د آخرت راتل بوګو تاسو راغون فاق سره مونږ را لګل د قران فاق نازل شوی دی مونږ نه را لګل تعالی را مگر زره ورکون کې يرون کې او مونږ را لګل د قران مونږ بل بل کړي د قران دې د پاره چې تولولې دا په خلق باندې په آرام آرام او مونږه را لګل قران پر لګلو وای مان راړی په دې کنه راړی یقینا خلک چې ورکړ شو علم دې نه مخ کې کله جلوس شي په دوی باندې نو پریوزی په زونو باندې سجده کوون کی وای پاکی دې زموږ رب لاره د وعده رب زموږ کړي شي پریوزی په زونو باندې جړا کوون کی او زیات شي ارد دوی او راو بل الله یاو بل رحمان یا الله یا رحمان یا غفار اغنم چاغلی زور مکو په خپل ماز رو مکو په دې ولټو په مز دې کلار نه په زور وای نه برو اور دې لوټ لګی شبی نه کوم شابسه دې آیت بیا زمانه ده په قران یاد کړي حافظ د هوتوتی ده کنه اری وتوتی تا خلک ټول د خوب نه وېست اری زنانه مسکې په کورونو کې هغه دی هغه دی وېست دی ختم کوي وته تی تانو ویل لا تشر به صلات کا پلوټ به مز نه وای تاوري خو توتی ده کنه مونږ دی وای نو چې قران وای نو معنا هم زده کنه خو توتی زده کوي نه اوري توتی ته چې څنګه سبق کول شي ځان په پوکې نه اوری وی دام دا زمیندار به درته دام دی او دام کې به مخ کې سر به درنه کوي نه اوری دنه پروت دغه به وی اوری وته دی وا لا تجرب صلاتک بس لور دان لګولې تراو کې نو دا چرته شته په اسلام کې چته کې حضور اړمي په لوټ باندې تراوي کې او لاسلا دینو شبینه کوي اوري یو ټول شپې غوبل کو په جماعت کې یې سواب ملا شي ستا په دې شبینه سواب ملاوي کې تا غوبل کړي په جماعت کې نو قران به دې دی وکړو خلق ود دې خوب ته نه پری دي زنانه په کورونو کې مسکه نه پری دي غوبل دې راغسه زور مکو بسلاته ک په زور بنه وایته لم یکل له شریک فی الملک لکه څنګه لکه څنګه چې مشرکین وایي نشته دا غلره معاون د کمزورتیا نه لکه څنګه چې مجوس وایي وکبره تکبیرا او لوی بیان کړه الله په لوی بیان اول سره صورت کې ذکر د سلور امورو چې مستحق داغه مرتکب داغه مستحق د عذاب ګرځي اول کې ویلو سبحان الذي اسرا سبحان الله امز کې الحمدلله آخر کې کبر و تکبیرا الله اکبر سبحان الله الحمدلله الله اکبر موز پسې سبحان الله 33 ځله وایا الله اکبر 34 ځله وایا الحمدلله 33 ځله وایا فاطمه رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی رضی الله عنها چې مال غلام ضرورت دی نبی اسلامي کو د کیږي نو دا وای سبحان الله الحمدلله الله اکبر 33 33 34 دا د غلام نه بهتر دی حدیث کې راځي کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمې دي په جبه باندې ویل ډیر آسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله الحمدلله الله اکبر سورته کاف په سورتونو د قران کریم کې اتلسم او په نزول کې سورته غاشیه پسې یو کم او یایم دعوه د صورت صورت کې دو مسلې الله ذکر کوي یو عالم الغیب یو الله عالم الغیب یو الله د دقیانوس په زمانه کې هغه نیکان بنیان د رب العزت اولیاء الله هغه ودی دي یو غار کې وخت تیر کړي او هغه وخت تیر کړي او بیا الله را پاسولی دی نو یو بل نه تپوس کوي وخت مونږ څور به تیر کړی نو لسم کې وګورئ نو لسم آیات قالو لبسنا یومان او بعض یوم وای دی تیر کړی مونږ ورواز یا روز نه دا پورا او تیر کړی څومره دی نه د پاسه درې سوا او دې څوک یقینا اولیاء الله اولیاء پویږي په غیب نه اولیاء په نه پویږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وسار راشي زبتا استوام نو درشتم آیت کې ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا مواد پادوشی چې زبې کوم دا کار سبا الا ان یشاء الله ان شاء الله وایا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سبا په حال نه پويږي اولیاء نه پويدا دارنګي موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام ملګرتیا شوې ده درې کارونه کوي خضر او موسی علیہ السلام تنه نه خبر ابیا خضر علیہ السلام وای دعا یایم کې وما فعلت عن امري دا ما ځان نه دکړي ما ځان نه دکړي ما تعالی ویلو موسی علی السلام ته خضر وای زما استعلم د د الله د علم په مقابله کې دا جره لکه یو مرغی راشي د سمندر نیو ساز کې ګور او چت کې په په خوله کې په مخ کې کې وما فعلت عن امري دا ما ځان نه دي کړی دیو نه مولانا روم علی رحمت وای علم موسی چونکه شد در غیب بان علم موسی کې بوت ارجمان د موسی علی السلام علم خو په غیب کې ونه چلیدا نو علم موشه فارسی کې موشه منګو پوری ته وایي نو علم د علم د دې منګو پوری ویته علم وایي علم موسی چونکی شو در غیب بان علم موشه کې بوت ای ارجمان منګو پوری په څه پوښي چې موسی علی السلام په غیب پونه شو او دې داغه په خبره نه پويږي ترجمان وی راول چې پر په خبره پوښو نو بادشاہ نه پويږي بادشاہ په پونه شو انبیا په نه پويږي بادشاہ په نه پويږي اولیاء په نه پويږي نو پنځلسم آیت کې داوله پنځلسم آیت کې قل الله اعلم بما لبسوا له غیب السماوات والارض له غیب السماوات والارض خاص الله له غیب د اسمانونو د زمکه عالم الغیب څوک الله پدې واقعات دیمه مسله حقارت د دنیا ذکر کوي په درې وجو سره مهربان زړه په زړه ډیر خلول دنیا سره خدا دنیا به ګرځ نه واغستې شي په دې واقع ذکر کوي د دورونو یو مالدار دی او بل غریب دی خو مالدار مشرک دی او غریب موحد دی نو څلورو دو څلختم کې اګه د دنیا د نوا نه غستو ته د دنیا نه بوتلې نو سبا کوي دنیا سره ته ته بوتلې بنگلاديش ته او ته پکې نه اوري ودود القبر فی عینیک تروی و تروی عین غیرک فی دیارک دا سورز برازی چې ستا په دې سترګو کې د قبر چنجي بروان شي او ستا په هغه منزل کې د خلکو سترګې پکې غړيږي ستا په هغه بالغ ستا په هغه پالنګ بل چا بډړه والی او ستا غوړ پاسته لاسونه قبر چنجي به دا چاړم شي خوراک بګي نو کته ته نه لاړې نو څه بګي دنیا سره دون دا زړه دی ولې ولګو دنیا سره دویم وخت وی ډیر کم دی د دنیا پنځه سلیختم فاز باشی من تزرور ریاح د دنیا وخت ډیر کم دی باران وشو جوار غنم پاخه شو اوری بل شو زره زره شو نو وخت ډیر کم دی ماشوم وی ځوان شوی ازوان وی سپینګری شوی سای واغست شي هیڅ پاتې نشو وخت ډیر کم دی دریم سبا دغه دنیا به در باندې عذاب کیږي دا دنیا به در باندې عذاب شي یو کم پنځوسم کې لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا عسا لاس به مروړي هاي دا سم کتاب دی نه وړي کې شي پرې غوړنه لوی سچ می کړی ټول راجم کړی دی حقارت د دنیا بالوجوه ثلاثه صورت کې دغه دو مسائل دي عالم الغیب یو الله عالم الغیب یو الله او دیمه حقارت د دنیا بالوجوه الثلاثه ربط مخی سره مخکې صورت یوسل دریم کې د موسی علی السلام د خروج خبره وا چې فرعون ولګي دا د موسی علی السلام وېست او په دې صورت کې د اصحاب کاف د خروج خبره ده اغه نیکان بنیان د الله خپل بالا خانی خپل کورونه پرې خو دیو لا دیو غار لمن لاندې آرام د پاره الته خروج د موسی علی السلام او دلته خروج د اصحاب الکهف دارنګ مخ کې صورت کې د دې ذکر شیو چې رب العزت احسان در باندې وکړو بر اسمانونو ته بوتري معراج در باندې وکړو نو چهار کله د حبیب ورته ورسېږي د الله ورته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی کامیاب کړي پاغه نعمتونو پاغه کامیابو چې داغه تصور نه پزړ کې راته هغه نعمتونه در درکړو چې داغه تصور زړه کې نه راته نو فحمده د الله ډیر حمدونه وایا د الله ډیر حمدونه عادل ته صورت په سر کې دی الحمدلله بهتر صفاتونه د پاره د الله دی الحمدلله او په دې صورت کې لفظ دا حد ډیر دی نو لسم آیت وګورئ نو لسم 19 نمبر آیت لفظ دا حد احد احد په دې صورت کې ډیر دی ولا شرن بكم احدا صورت کې احد احد احد احد هغه صورت چې پاره کې لفظ د احد ډیر دی صورت کاف الحمدلله بهتر صفاتونه د پاره د الله دی هغه ذات چې راوی لګه په خپل بنده باندې کتاب کتاب را لګل لوی مقام دی الله پیغمبر ته څه وایي عبادت عدول د حق نه باطل طرف ته کګلیش پکې نه لکړي چې حق نه غړي باطل ته وړيلې قیمان انتهای مضبوط دی قیمان مستقیمان انتهای نیغ دی نیغ قیمان قیم دی په ټولو کتابونو ټولو کتابونو باندې قیمان قیمان انتهای معتمد قیما معتمد علی هر کتاب کې څه خبره کې دی شي بسنګي لیکن قران پیش کا بیا کې دی شي قران کې الله ویلي دی قیمان انتهای معتمد کتاب انتهای معتمد کتاب نور چا په خبر بر یا به اعتمادی او کنه لیکن قران دې پیش کړو وی بس بیا بل خبر نشي کېدی قیمان انتهای معتمد معتمد کتاب دی چویاره دا باسن شدیدان سورت کاف اول لس آیتون خو همیشه یادول پکار دی اجوی پروز ختم د سورت کاف حدیث کې راځي د دجال د فتنې د حفاظت الله کوي چې سورت کاف څوک وایي قیمان لینذر باسن شدیدا انتهای مضبوط کتاب چې اره د عذاب څخه داغه د طرفه او زیر ورکه مؤمنانو ته اخر چې عمل کوي نیک مطابق د سنت دوی د پاره به اجر خو پاتې کیدون کې به پاره کې همیشه حسر سر الله ذکر کوي ان یقولو الا کذبا نو دی مگر تش دروغ خلق وای انګریزان دروغ نه وای وا غیر اشتیار وای نه چاغي وی عیسی اسلام ته د الله جی وای نائب وای نو دا دروغ نه وای قران وای ان یقولون الا کذبا نو وای دی مگر تش دروغ دی تش دروغ وای بېمانه انګريز یې کله رښتیا ویلې ای یقولون الا کذبا نو وای دوی مگر تش دروغ شاید چې ته باغون نفسک وجنی خپل ځان علا ساریم فاسارو د کفر د دوی د دوی د کفر په وجبنې ځان وجنی ته ولی ان لم یؤمنو بهذا الحديث اسفا چې دوی مان را نړ په دې بیان باندې ځان وجنی د وجد غم نه نو ته سره ځان وجنی ځان مو پریشان کو شاید چې ته وجنی د دې په اثر د کفر چې دوی مان را نړ په دې بیان اسفن خپل کار وکړي ان جعلنا ما على الارض زينة لها یقینا مونږ ګرځول یا چې بزمکه باندې دی خایس دی زمکه لاره زمکه خایس دی ا ګره ونه تا ونی الله راو خېجولې خایس د زمکه ا د زمکه خایس دی په سړو باندې سړی الله روان کړ د زمکه د خایس اکثر عملا نه دی ویلي احسن عملا خسته دی په اعمال لک عمل کو خسته وکا او خسته عمل سي مطابق د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم خسته عمل اګه ډیر عمل دی کو سار نه دی روزه کړه شپې تر دو بجو پوري نو ثواب به ملاوي شي هیڅ نه ملاوي دا تا غلط عمل کړي اکثر خو دې کړي ځکه ما خام دی روژه ما ته نه کړه شپې دولس بجو پر دی روژه وا ډیر کار دی کړي ځان یې ښه استړی کړه لیکن ثواب هیڅ نشته ځکه نشته